نو دا د ازقنا د پاره پیله مفول شو و اذا ازقنا الناس کله چې مونږ اوسکو په خلکو مراد د سکولو نه څه دی ورکول څه پې اوسکو دی دویم مفول کې رحمتا رحمت زه چې خلکو له رحمت ورکم مراد د رحمت نه روره څه دی آبادکالي مالداري صحت عزت من بعد دراء پس د ضرر نه من بعد دراء پس د ضرر نه کم ضرر مست هم چې هغوی ته رسېدلي وي مخکې وچکالي وه بیا مې پې آبادکالي راوسته مخکې غریبي وه بیا مې پې مالداری راوسته مخکې چې دی بیماری وه بیا مې پې صحت راوست نسی اذا لهم مکرون پس ناګنه د دوی د پاروي مکر فی آیاتنا په آیاتونو زمونږ کې اذا لهم پس ناګنه د دې خلکو د پاره مکرون مکری فی آیاتنا په آیاتونو زمونږ کې مکر څه ته وایي امام مجاهد رحمه الله هغه وایي مراد د مکر نه تکذیب او استهزا ده رورا بیمار و صحت می ورکو غریب و مالدار می کو ارسه ګډ وډ وچکالی و آبادی می پی راوسته پکار خدا وه چې دوی د الله آیاتونه ښکلولې د هغې قدر کولې نه دوی بیا څه کوي هغې پورې خنداګانې کوي اذا لهم پس ناګنه د دوی دپاره مکرون ټوقې وي انکار وي فی آیاتنا په آیاتونو زمون کې هم دقه زما د آیاتونو بیا انکار کوي زما د آیاتونو پورې بیا ټوقې کوي ټیک ده تاسو خو دا مکرونه کوئ قل الله ورته ووایه چې الله اسرع او مکره هغه ډیر تیز دی په مکر کې مکر دغه ته وایي د یو کار د کولو دپاره په پټه طور باندې تدبیر کول یو کار کوي او د هغه کار دپاره تاسو پټ تدبیر وکړئ پټ یو چل دې ته مکر وایي نو که د ښه کار دپاره تدبیر کې دا ښه دی که د بد کار دپاره تدبیر کې دا دغه د بد دی نو قل الله ورته ووایه چې الله اسرع مکرن هغه ډېر تیز دی مکرن په دغه کې په سزا د مکر کې ان رسولنا یقینا ملائکه زمونږه یکتبون هغه لیکي ما تمکرون هغه چې تاسو سازشونه کوئ هلکه دا تاسو چې څه سازشونه کوئ الله پې خبر دی د الله نه پټ نه دی الله څه کوي چې د الله ملایکې هم خبر دي هغه لیکي ان رسولنا یقینا ملایکې زمونږه یکتبون هغه لیکي ما تمکرون هغه چې تاسو مکر او سازش کوئ بیا د الله احسانات هو الذي الله هغه ذات دی یسیرکم چې هغه بوزي تاسو هو الذي الله هغه ذات دی یسیرکم چې هغه بوزي تاسو فی البر په اوچه کې والبحر او په دریاب کې الله درته د اوچې د مزلونو اسباب هم پیدا کړي دي پخوا زمانه کې اوښانو اوس لارې موټرې دي داسې په دریاب کې د مزل دپاره هم درته الله اسباب تیار کړي دغه کشتۍ دي بحري جزونه دي الله هغه ذات دی چې بوزي تاسو فی البر په وچه کې والبحر او په دریاب کې حتی تر دې پورې اذا کنتم فی الفلک چې یې تاسو په کشتو کې تر دې پورې چې تاسو یې په کشتو کې وجرین بهم او دا کشتې روانې وي په دوی باندې بریح طیبه پغه هوا مزیداره پستا هوای دا تاسو ویلیو فلک دا یو تم وی مفرد او فلک جمع ده ډیرو ته وایي خو دلته ریاض مراد ته جمع ده ښه ځکه چې جرین نه دی دا د جمع مؤنث صیغه ده نو تر دې پورې چې یې تاسو په کشتو کې وجرین او دا کشتۍ رواني بهم په دې سرو باندې بریح طیبه په هغه هوا مزیداره دا پستا وای او دا کشته د هوا رواني کړي رواني رواني وفرحو بها او هغوی خوشحاله په دی خو چې دا د دریا منځ ته خو ورشي لږ مزل وکړي ناګانه دلته پې طوفان راشي د هوا طوفان پې راشي نو جاءتها راشي دې کشتو ته ریح هوا عاصف طوفانی دا طوفانی هوا راشي دا تیزه وجاءهم الموج او راشي دوی ته چپې من کل مکان د هر طرف نه یو کس ستاسو د لنډي کوتل ډیر نیک سړی و هغه وفات شوی دی اوس هغه به عمرو له ډیر ته نو هغه وی زه په خپل دریاب کې مزل کوم دغسې طوفان راغی نو چې طوفان راغی نو اوبه نه وي لکه دا پورې غر نه دی داسې چپه به را روانه وه موږ به وي خدایه خیر وکړي نو دا خو غرق شو ورپسې به د بل طرف نه چپه رالله نو راشي دوی ته چپه د هر طرف نه وظنو او هغوی یقین وکړي چې بس اوس هم د خلاصېدو ځای نشته انهم چې یقینا دوی احیط بهم ګیره وکړی شوه په دوی باندې بس په موږ باندې ګیره وکړی شو هلاکېدونکي یو نو دغه وخت دوی سوی یا الله خیر یا الله خیر دعو الله دوی دعا غواړي د الله نه مخلصین له الدین چې خالص کوونکي د الله دپاره د عبادت بیا بل چاته آوازونه نه کوي چې راورسېږه بیا الله ته وایي یا الله خیر یا الله خیر او څه وایي لئن انجیتنا دوی وایي که چېرې تا موږ ته نجات راکړو یا ربه که تا موږ ته نجات راکړه من هذه د دې حادثې نه لنکونن نو خامخا خامخا شو به موږ من الشاکرین د شکر کوونکو نه فلما انجاهم هر کله چې الله نجات ورکړي هغوی ته روغ جوړ یې وچې ته راولي اذا هم یبغونه پس ناګنه بیا هغوی سرکشي کوي فی الارض په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه بیا مسله د مؤمنانو سرکشي مه کوئ بغاوت مکوي ظلمونه مکوي یا ایها الناس ای خلکو انما بغیکم بشک سزا د سرکشی ستاسو سزا د ظلم ستاسو علی انفسکم دا د په ځانونو ستاسو دوستانو چې څونه ظلم وکړو او زیاتې مو کو د دغه ظلم سزا وروره پتا باندې انشاءالله تاسو ته به راشي یو حدیث کې یو څو خبرې دي یو څو ګناهونه دي چې آخرت خو آخرت دی خو یوازې الله آخرت ته نه پرېږدي دنیا کې الله د هغې بدله ورکوي په هغې کې روره یو ظلم دی چې کم سړی په خپل ژوند کې په خلکو سره ظلمونه کوي الله تعالی آخر کې د دنه د بدله د ظلم والی یو استاد صاحب وی مثلا داسې ده چې ظلم چې بدله شي الله په دنیا کې دا به تاسو هم تجربه شوي وي زما خپله ورته ګورم همداسې تجربه مو شوه چې چا ظلم کړی دی هغه نه هم الله بدل اخیستی دی خو د هغه د اولاد نه هم الله بدل اخیستی دی د ظالمانو چې پخوا نیکونې ظلم کړی دی نن د هغو نسو ته ګوره سروالي او بروالي دغه کېږي خاص کر چې د ځمکو کې چا ظلم کړی د خلکو نه په زیات په زور او په دغه باندې نیولي دي نن هغه خواران د ځمکو نه هم خلاص دي او سروالي بروالي ګرځي نو وایي ای خلکو بېشکه دا سزا د ظلم ستاسو چې ده او د بغاوت ستاسو چې ده دا علی انفسکم دا په ځانونو ستاسو ده متاع الحیات الدنیا جون متاع الحیات الدنیا فیدی اخلی په جون د دنیا دا یو سورزم د دنیا جون دی ثم الینا او بیا خاص منگ تا مرجعکم واپس کی دل لستاسو فننبئکم نو منگ به خبر در کو تاسو تا فننبئکم نو منگ به خبر در کو تاسو تا بما په هغه بدو کارونو کنتم تعملون چې تاسو کولو بیا مسله ده زمونږ د دنیا پورې زړه نښتی دی ځکه موږ د دین ته اوزګار نه یو هلکه دا کومه دنیا چې ستا دپاره رکاوټ د دین دی دا پیژنې دا دنیا د دې حقیقت ته معلوم دی وی انما مثل الحیات الدنیا بشک مثال د جون د دنیا الکه دنیا باندې به خبر هم نی او ارس به لاړ شي جون به د لاړ شي دنیا به ختم شي وی مثال د جون د دنیا په زر ختمیدو کې د دې داسې مثال لی کما ان لکه پشان د اوبو باران کما ان پشان د اوبو د باران انزلناه چې مونږ یې راوورو من السماء د طرفه د اسمان نه د اسمان د طرف نه مونږه باران راوورو نو په دې غرونو باندې او په دې لارو کې داسې ګیاګانې وشي ګڼې چې دا سه تاسو ته ګوره داسې یو بل کې ننوتي وي د یو بوټي دا ګیا په بل بوټي کې سره دغه شوي وي ننوتي فاختلط به نو د یو بل کې ګډ شي به په دغه باران سره نبات الارض شینکی د ځمکې مما د هغې بوټو نه یاکل الناسو چې خلک خوري لکه دا سابه نه دي دا پیشترې شو دا پالک شو دا ټیپر شو والانعام و چارپیان لکه دا نورې ګیاګانې حتی تر دې پورې اذا اخذت الارض چې ونیسي ځمکه حتی تر دې پورې اذا اخذت الارض چې ونیسي ځمکه زخرفها خپل ښایست دا ستاسو غرونه تک شنه شي دا صحراګانې هم تکې شنې شي هلکه ستاسو دا پټي نه دي دا تک شنه شي واښه وشي وزینت او هغه خیسته شي وظن اهلها او ګمانو کی خاوندان د دې ځمکې انهم قادرون علیها چې بېشکه دوی قدرت لرونکي دي په دې باندې اوس وایي هلکه اوس به لږو او د دې ځمکې نه به فایده اخلو څارولی به هم ریبو او موږ به هم ځان له راریبو په دې سوچ کې وي چې اتاها امرونه راشي دې ځمکې ته حکم زمونږه لیلا د شپې او نهارا یا د ورځې یا پې د ورځې یا پې د شپې دا ګرمه هوا راولیږم چې سهار راپاسي اسم نی فجعلناها نو مونږه وګرځو دا ځمکه مراد د ځمکې نه د سري د ځمکې د شین کې دي پرون بیګاله چې به هغه ګرمه هوا راشي نو چې نن راپاسې نو داسې الوتلي دا بوټي چې ته به وایې سره پرون هم نه که لم تغنا لکه ته به وایې چې نو اوسېدلې دا شنه بوټي بالامسې پرونه دقسې روره های هوی او درز او دروز او موټر یې واغېشته او بل یې واغېشته سهار یو موټر او ماښام بل موټر چې خبر شي وایي کلی هم خرڅوي بیا به دغه شي هغه پلانې دغه کار څه نه ختم شي بیا د ماښام د انډې درک هم ني دقه ژوند دی کذالک هم دقسې نفصل الآیات په تفصیل سره موږ بیانو آیاتونه خو د دې آیاتونو د بیان فایده چاته ده لقوم یتفکرون د پاره د هغه قوم چې هغه فکر او سوچ کوي والله یدعو الله را بلل کوي والله یدعو الله را بلل کوي الی دار السلام کور د سلامتیا ته د سلامتیا کور څه دی جنت الله را بلل کوي الی دار السلام کور د سلامتیا ته چې جنت دی د الله قرآن مجید کې دعوت دی د رسول الله په حدیثو کې دعوت دی امت ته چې جنت ته راشي جنت ته راشي یو بزرګ دی هغه وایي یا دوسته د الله دعوت تا ته دی چې راشي جنت ته ته پاسه یو قدم دو قدم ورواهله د الله پاک دا دعوت قبول که په جون کې قبول که چې الله دې نصیب وګرځوي او که تا په جون کې دا دعوت قبول نکو چې زه مړه د مرګ نه په پس ګورو نو دوسته په قبر کې بیا نه قبلیږي ځکه چې قبر بیا ځای د عمل هغه نه دی ویهدی من یشاء او الله هدایت کوي هغه چاته چې د هغه خوښه وشي الله توفیق ورکوي الی صراط مستقیم هغه لارې نیغې ته بشارت للذین احسنو شته دی د هغې خلکو دپاره چې هغوی ښایسته کړي وي خپل عملونه شته دی د هغې خلکو دپاره احسنو چې هغوی ښایسته کړي وي خپل عملونه د دوی دپاره شته دی هلکه څه شی وله شته الحسنه جنت الحسنه جنت جنت نه مړه و زیاده او زیات د جنت نه دوی لپاره یو بل شی دی زیات دی چې هغه دوی وویني د جنت خوند به پاتې ایر شي چې هغه د الله دیدار دی ولا یرحقو پټ بنې کی ولا یرحقو پټ بنې کی وجوههم مخونو د هغوی له قطرتون توروالی ولا ذله او نه ذلت کم سړي باندې چې تکالیف وي که نه د هغه دا مخ توري ذلیله وي لیکن جنتیان به خوشحاله وي په خوشحالو به مړیږي نه نو د هغوی مخونه به نه توروالي پټ کړي او نه به ذلت هماغه خبره بیا رالخه د فعل نه چې رستو کم اسم راشي او پیښې پې ابسي فایل او چې کوم زوري هغه مفعول نو اوس ګوره وجوها دا هم خو بیل دی که نه وجوها زور دی که نه دی نو دا مفعول کې او قطرتون پیخ دی نو دا فاعل کې نو ولا یرحقو پټ منی کی الکه چاله به پټ نکی وجوههما مخونو د هغوی له څوک به پټ نکی دی فاعل کې قطرتون توروالی نه به په مخونو توروالی ولا ذله او نه ذلت اولئک دقه خلک چې چا اعمال ښایسته کړي اصحاب الجنت دا ملګري او خاوندان د جنت دي هم فیها وی بدی په دې کې خالدون همیشه بل پلو تخویف والذین کسبوا السیئات هغه خلک چې هغوی کړي وي ګناهونه هلکه نیک کمال چې کړي جنت په می ولا خو وزیادتون زیات په شی به ولي خو که چا بد اعمال کړي نو د بدو اعمالو سزا به خو زیات بني جزاء سیئت بدله د یوې ګناه بمثل هغه به په مثل د هغې وي ولا ترحقهم پټ به نه کړي هغوی له ذلت وترحقهم او پټ کړي به یې هغوی له ذلت ذلت دا ټیټ سرونه به نیولی دا خړې سترګې به نیولی ما لهم نبی د دوی د پاره من الله د الله د طرف نه من عاصب ساتونکي او داسې به خوار او ذلیلی که انما اغشیت لکه ته به وی چې پټ کړی شوي دي وجوههم مخونه د هغوی کانما اغشیت لکه ته به وایې چې پټ کړی شوي دي وجوههم مخونه د هغوی قطعا په ټوکړو من اللیل د شپې مظلمه تیاره کوونکي دا مخونه به داسې تک توري لکه ته به وایې د تورې شپې ټوکړې راغلي دي او د دوی په دا مخونو باندې کېښودې شوي دي دا تک تور اولئک دغه خلک چې دي اصحاب النار دا خاوندان د اور دي هم فیها دوی به په دغه اور کې خالدون همیشه بیا د تخویب و یوم رایات کې یو ورځ نحشرهم چې دا خلک به موږ را جمع کو جمیعا په یو ځای په میدان حشر کې به را جمع کو ثم نقولو بیا به ورته ووایو ثم نقولو بیا به موږ ووایو للذین اشرکو هغې خلکو ته چې هغوی د الله سره شرک کړي د الله سره نور په عبادت کې شریک کړي ورته به ووایو چې ګورې ونه خوځې په دا خپل ځای ودرېږې مکانکم ودرېږئ په دا خپل ځای انتم تاسو و شرکاؤکم او ستاسو شریکان دا تاسو او ستاسو معبودان چې د الله سره هم شریک کول دا په دې ځای کې ودرېږئ نو نن سبا که دې مشرکانو ته خبره وکړي چې هلکه دا ته چې د چا عبادت کې او دا سجدې ورته کې دا لایق د سجدو نه دی د سره ډانګماري کوي د انګماري جنگ د سره کوي خو په هغه وخت کې به بیا د دې منځ کې دا جوړ نه دی د دې عبادت کوونکو او د معبودانو دا جوړ به سره کټي فزیلنا موږ به ختم کړي وي فزیلنا نو موږ به ختم کړي وي دغه جوړ بینهم په منځ د دوی کې وقال شرکاهم او به وی هغه معبودان د هغوی چې هغه د الله سره شریک کړي څه به وی کینه مړه ما انتم ایانه تعبدون نوې تاسو موږ له عبادت کوونکي تاسو خو زموږ عبادت نه کوو موږ خو د سره خبر هم نو فکفا بالله شهیدا پوره دی الله ګواه دا معبودان به وی چې موږ تاسو ته ویلو چې زموږ عبادت کوئ فکفا بالله پوره دی الله شهیدا ګوا بیننا په منځ زمونږ کې و بینکم او په منځ ستاسو کې مونږ خو په قبرونو کې پراتو مونږ څه خبرو چې تاسو به راځئ او زمونږ د قبرونو به توافونه کوئ او زمونږ قبرونو ته به سجدې کوئ ان کنا یقینا مونږه عن عبادتکم د عبادت ستاسو نه لغافلین نا خبره هنالک په دقه ځای کې هنالک په دقه ځای کې چې میدان حشر دی تبلو کل نفس د بلا یبلو منه د امتحان تبلو ښکاره بشي تبلو ښکاره بشي اوس به پته ولګي چې هلکه استاد صاحب وي چې څونه یې منې که پاوې څو نقنغه دی د قیمت ته دی نو په دغه وخت کې به ښکاره شي کل نفس هر یو نفس ته ما هغه عمل اسلفت چې دی نفس مخکې کړي چا چې په دنیا کې څه کړي او بیا آخرت ته رالیږلي ورته به پته ولګي چا ته به دا ښکاره شي چې د سهار به مې سبق ته رامنډې والې د قرآن او د حدیث سره به مینه وه چا به دای ما ټي وي سره مینه وه چا به وایي ما دغه سره مینه وه موبایلونو سره دا ټول به ارڅه ښکاره شي وردو او دوی به واپس کړی شي الله الله ته د الله فیصلې ته به واپس کړی شي مولاهم الحق چې هغه مالک دی د دوی په حقه ودول عنهم او رک شوی به د دوی نه ما هغه معبودان د دوی کانو یفترون چې دوی به د ځانه وي کانو یفترون چې دوی به د ځانه وي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الاولى دعا کې یا الله ته رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب د خپل خیر دروازې په موږ کوله وکړي رب د خپل رحمتونو دروازې په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 کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د بازار د قوم خلکو ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک د دوی هم د دین دا خواږه نصیب وګرځوي د دین دا خیر برکت الله د دوی نصیب وګرځوي زمونږ ملګري دي هلته په حرمینو کې په اعتکاف کې ناست دي جوابونه یې کړي دي ډېرې دعاګانې کوي تاسو ټولو ملګرو ته تاسو هم هغوی ته دعاګانې وکړئ چې الله د دوی هغه اعمال قبول کړي هغوی چې کومې دعاګانې کوي الله په موږ له په هغې کې برخه وي سره کړي الله یې روغ جوړ خپل وطن ته راولي وصلی الله تعالی